مرو کو درېما درېما درېما رکو شروع شو سوره مریم نه کان فی ما قبلو بیان عیسی علی نبینا علیہ السلام مخکې بیانو د عیسی علی نبینا علیہ السلام و بیان خلاصه تعلیمه او صداقته دلته بیان دی د تعلیم د ابراهیم علی السلام او د رسالت د او د صداقت د دیرو کو خلاصہ تیزی کې نه وي ورته دا کشان بس بچو شټ د دیرو کو خلاصہ ذکر بعض خصوصیات بعض الانبیاء علی العالمین علیه السلام ذکر د بعض خصوصیاتو د ابراهیم علی نبینا علیه السلام وتعلیم ابراهیم علی نبینا علیہ السلام او تعلیم د ابراهیم علیه السلام دی وان التبلیغ الى الاقرب فالاقرب تبلیغ بک اقرب فالاقرب تا اول کور کې بیا محله کې بیا کلی کې الا مبارزه وان شراشیت علی قربین یو سلام دې د ملاقات یو سلام دې د موادعت د رخصت یو سلام دې د متارکت وان النبوت امر وهبي لا کسبي نبوت امر وهبي دی دا کسبي امر نه په کسب نه راځي بخلاف الولایت په خلاف د ولایت په کسب راځي والاعتذار من اهل الفسق سنت ابراهیمیه کناره کاشی د فسق نه دا سنت ابراهیمی دی کلی وای تاسو نه نه دا نه دا خاجی و بیان بعض آداب الابوت بیان د بعض آداب د ابوت ته والتذکیر بایام الله بما بعد الموت پندې د خدای په حوادث او عقوبات دنیاویو او په ما بعد الموت بسم الله الرحمن الرحیم واذکر فی الكتاب ابراهیم یاد کا په کتاب کې ابراهیم علی السلام دا خو دې سکیره چې چې دا فکر او چې دې کړ نو دوه دوه کړه و تکیه خو ته واذکر فی الكتاب ابراهیم یاد کپ کتاب کې ابراهیم اے خبره خبر ده انه کان صدیقا نبیا بیشک دیو صدیق ډیر رښتینه بین صدیقی والولی عموم خصوص مطلقون فکل صدیق ولی ولا عکس صدیقه د مرتبه ده لاندې د نبوت نه اذ قال لابيه دا بیان د صدیقیت د ده او ال پلار آزر تا یا بتی ای پلارا لما تعبد ما لا اسم ولا ابصر ولا يغني عنك شيئا ول عبادت کې دغه معبودانو باطلو چې نه اوري اوري جمادات دي نه ویني جمادات دي تا ته به هدایت کوم د لارې نیغې برابر د توحید لار یا به لا تعبد شیطان ای زما پلارا اطاعت مکوه د شیطان په عبادت د بوتانو کې ان الشیطان کان رحمان عصیا بیشک شیطان د رحمان د پاره نافرمان بار بار یا بتی الله دې ما سره احسان کوونکې باران واتذو ما تدون من دون الله کناره کشی کوم تاسو نه او چې عبادت کې د غیر الله نه ما سوا د الله نه وادو ربي ز عبادت درب کوم صالح کن بزار ربي شقیا غریب د نیم په عبادت درب باندې شقی بدبخت کما شقیتم به عبادت الاسنام کتا سو بدبخت ہے په عبادت د بوتانو باندې د سوره مریم نه کان فيما قبلو ذکر بعض الانبیاء علی نبینا علیهم السلام مع بعض الخصوصیات مخکې ذکر د بعض انبیاء علیهم السلام سره د بعض خصوصیاتونه نا اذن کذالک دلته د بعض پیغمبرانو ذکر دی سره د بعض خصوصیات ذکر دا اوصحات دی د بانبیا علیه السلام د پاره و تذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره و ترهیب عن اتباع شهوات و اذاعت الصلات ير ور کول دي د اتباع د شهواتونه د بربادولو د مونږه و بیان عاقبت متبعی شهوات ممزعی صلات بیان د انجام د متبعینو د شهواتو دی او د مزیعینو د صلات بیان عاقبت مقابلهم بیان د انجام د مقابله د دي ان امر وهبي لا کسبي نبوت امر وهبي له کسبي نه دي یاد کپ کتاب کې موسی علی السلام انه کان مخلصا وکان رسول النبی دې مخلص یو مخلص ته مخلص ته اخلص الله تعالی الله خالص کړو دې وکان رسول النبی دې رسول او نبیون او بخمادتا د رحمت فلنا نبوت اجابت ته سوال اخا ورور د ده هارون علیہ السلام نبیه د ویل له هارون السلام زما نه په جبه کې افصح دی دا زما معاون وګرځي واذکر فی الكتاب اسماعیل دغه خصوصیت دا چې د کلیم الله و یاد کا پکې چې اسماعیل علیہ السلام نو کان صادق الوعد د رښتینو وعده والو یو تر وعده کړو سوره دل ته ایثار ور کان رسول نبیا دیو رسول او نبی قبیله جرهم تا کان یې مهل بالصلات و زکات د امر کول په ته په صلات او زکات او کان اند ربی مردیا پنځ درب دیو پسندیده وذکر فی الكتاب ادریس یاد کپ کتاب کې ادریس علی نبی نو علی السلام انه کان صدیقا نبیا بیشک دیو صدیق رښتینه او نبی ورفعن مکان علیا د پرتګال مکان علی ته چې په جند اسمان ته بوتره والا اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین دا کسان دي چې انعام را پېژې نبیینو نه د اولاد د آدم علی السلام نه ما سوار کې نوح علی السلام سره په کشته کې او د اولاد د ابراهیم علی السلام نه د اسرائیل علی اسرائیل یعقوب علی السلام نه چې ما ته هدایت کړو او ما غوړه کړیو آیاتونه زما پریوزي سجددن سجده کون کې او جړیدون کې بکو یا پاسل کې بکو یونو او یا شي یا په یا کې مدغم شو او کاف کسر یې مثلا یا په جنوب کې یا شي فخلف بعد مخلف را ل پر لدینا نه اهل خلف ادا او صلات مونږه برباد کړ وتو شوات شواد تابعداري وکړه فسوف يقون غيا زرد چې دی به ملاقات شي د گمراهی سره سو کوي غي وادي ده په جهنم کې الا من تاب امن عمل صالحا هغه څوک چې توبه وباسي ایمان راوړي عمل صالح وکړي ورګه ټول جنته دا کس د اهلی به جنت ته ولایت لمونه شي په دې به ظلم نشي کولای قلیلا لګ مگر سلام به تحیه د علی جنت تو سلام دی دی له پدې کې رزق به سبا او بیګا تلک الجنت التي نورث من عبانا من كان تقيا دغه جنت ته میراث ورکو د بندگان خبرونه چې سوګي پرهیزګارا ومانت الا بامر ربک حضور ورکړه دیولې سام ته ویل چې ته ډیر ولې ناراضه ماته ودنا دی امر در رب سره زمونږ نمخ کې زمونږ نرستو ما بین دا ما بین دی کې چې سوي ما کان رب کنه سیا نه در رب سایه رون کې رب السماوات رب د اسمان د زمکو ما بینهما من کې کائنات دي فاعبدوه د الله عبادت فاعبدو عبادت د الله وکړه واستبر لعبادته صبر کوا د پاد عبادت تعالی هل تعلم له سمیا ته د الله لپاره هم نام مومي ایو بدبخت ویل چې بچې مې پیدا چې دا نوم ولګدم اخزه پیاز شو به سم اته اونره سي د خپل مراد وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنځم رکو شروع شو د سوره مریم نه کان فيما قبلو بیان المطیعين والباغین وبین عاقبتهم مخکې بیانو د مطیعینو او د باغیانو او بیان د انجام د دیو او نه اذن کذالک دلته هم دا اذن کما قبل الانکار عن البعث مخ انکار د بعث نه او نه اذن کذالک دلته هم انکار د بعث د دیرو کو خلاصہ سبب الابتلاء فی الشرک الانکار عن المجازات سبب د ابتلا په شرک کې انکار د مجازات نه دی مجازات منی نه نو وای بس ارڅ چې کوي کوا والتذکیر بما بعد الموت تذکیر دی بما بعد الموت و ابطال الشرک ابطال د شرک زر زبا جم د استفهام د پاز د د انکار دی نکی کی داس الله رد کوي ایا نه یاد انسان ما دې پیدا ک په خواله دینا ولم یک شیئا دې څه شی نو قابل ذکر دې قیاس د ابتدا په انتها یا د انتها په ابتدا نه کوي فوربک قسم دي ستا په رب په خپل ذات لنحشرنهم زه به دي جمع کوم و شیاطین او د دې شیطانانو سره منحرنهم حول جهنم جسیا به حاضر کم دی له چاپیر جهنم نه په ګوډو ټون مون بې چې اصل کې جسوونو او یا شو بیا یا په یا کې مدغم شو ما قبل کسر جسیا بیا به راو باسو من کل شیعتن د هر ډلې نه اشد علی الرحمن اتیا چې کوم د اشد پر رحمان باندې اتیا آیا وای قران کې ذکر فی القران شیعتنا مشیات کلهم جهنميون دا یاد ورته چې دا مراد خو بیا دا جهنميان دي الله په خپل فرمایلی دي راو به هر شي دلینا سختی پر رحمان جهاد د سرکشین جراءتن ثم نحن علم بالذین هم اولا بها سلیه پس موږ زیات عالمان یو پاغه چې دی اولاد په دې سره د جهاد د دخول نه و ام منکم الا واردها نبی او تانی مر دې به داخلي دن کې دی دا ادا چې تیری کې په جهنم کانا جلالین ای داخلها ایو تقریر کوي ټول به دوزخ ته دي پیغمبره ټول به دي قرآن کې خدای وایي جلالین ویلی دی وارد او داخل وا دې دخول دا مطلب دی چې مرور وي په بل صراط باندې دا په وطن د جهنم دی د جمعات چت لره حکم د جمعات دی کوم تکلیف د جمعات چت ته خو ته اعتکاف نه ماتي دغه معنا دا نه چې ټول به جهنم ته داخلي د مسکن نه او احسن دي د جهاد د هم نشین وکم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اساسم ورئیا ډیر هلاک کړي دي ما په خال دین اهل قروننا دی خیسته ول دینه مالن ومتاعن په مال او په متاع احسن زیات د سامان نه ورئیا د منظر نه شکلونه هم خیسته یا به عذابی په دنیا کې اسر او قتل یا به قیامتي المن هو شر پوی بچا چې هغه وی شر د جهاد د مکان نه واضح جندا کمزور د جهاد د لاخ کرنا من به یو کتا سو به ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ای مقابل ذکر کوي چاته الله چې هدایت مونږ له هدایت والباقیت الصالح خیر عند ربک ثواب و خیر مردا اعمال باقیه صالحه غره پنځ درب د جهاد د ثواب نه د جهاد د واپس اين فالذي كفر بآياتنا توینا غسو چې کفر کې ما پایتونو باندې ناصب نوایل یا بل کافر وای دی ما ته براکه شي مال او ولد هلته به په مال ځان خلاص کړم هلته یې لوډ نه چلیږي اطلع الغیبه همدا د استفهام چې دی دی اما همدا د ماضی محذف دی اطلع علی ایا اطلاع په غیب وندلې ده کني سری په رحمان باندې وعده کله دغه سینه ده یو خبره نه ده سنکتم ما یقول ونمدر من عذاب مده زر دی امر په لیکلو د سره ملایکی به ولیکي چې سوای او دلبا زیادت کو د عذاب نه مد دا زیادت ونسو ما یقول اتینا فردا مراد نه هغه چې د سوای یا ما ته معلومیږي او راځي ما ته فرد بلا مالا او بلا ولد وتغ من دون الله الهه نیسی دی ما سوا د الله نه الها ليكونوا لهم عزا چې دی له عزت شي معنا شفاعه سفارسیان شي کله دا سنه ده دا به دشمنان یلتا شیخ پر عبادی په کفر کې په عبادت د دی باندې ما کانو یا نه یعبدون او په دی باندې ضد مقابل وایا الم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر ان ارسلنا الشیاطین کمر کو شروع شو د سوره مریم نه کان فيما قبلو بیان کفر الكافرین وهنا ذکر ان الشیاطین تعذهم ازن علی الكفر مخکې بیانو د کفر د کافرینو دلته بیان د دې خبرې دی چې شیطانان دی له برنګ اختکی په کفر باندې وان الباعث على ذلك تحريك الشياطين د دې په کفر باندې تحریک د شیطانانو دی وایزن هاونا بیان الفریقین کما فيما قبلو دلته بیان د فریقینو د لکه مخ کې جو د دې رکو خلاصہ بیان نتیجه سوره مریم بیان د نتیجې د سوره مریم دی ونفي الشفاعه عن المشركين بما بعد الموت پند په ما بعد الموت سره او بیا یام الله د خدای په حوادث بیان بشارت القرآن و انذاره بیان د بشارت د قرآن دی د انذار د قرآن دی ومن اعزاز المؤمنین و اهانت الكافرین بیان د اعزاز د مؤمنینو دی اهانت د کافرینو دی حيث قيل في عقيم نسوق وردا شړو یې لکه ساری چې څوک شړی ورپسې سائق وردن معنا او تاشتګي او د مؤمنانو په نسبت کې د عزت الفا او اهانت د کافرانو دی بسم الله الرحمن الرحیم علم تر ان ارسلنا شیاطین الکافرین تعوذهم ازا تنه ګوري چې موږ لګلی شیطانان مسلط په کافرینو برنګه تکي پنځل سره په کفر مرکوبین سنګوفت کې بادشاہانو ته دی نماینده جماعت ډیر په عزت رواني ونسوق المجرمین الى جهنم وردا شړو مجرمان په شان د سارو جهنم ته وردا عطاش عاتشین ماشین تګي پیاده نبی مالکان د شفاعت چې نصیر رحمان سره وعده چا بیان د توحید دی شهادت د توحید دی وای دی رسول رحمان ولد تاسو هغه به یو شي ناکار باندې منکرن عظیما قریب د اسمانونو چې اوچوي لدینا اوش اوچوي زمکا وګرځي که غرونه په غورځېدو سره دومره لویه خبره ده ولې من اجل ان دعو للرحمن ولدا لدی وجنه چې دی رحمان لره ولد بلی نه دی مناسب رحمان لره ولد چونی سی ولد ان کل من فی سوال ارض الا الرحمن عهد ټول چې اسمان مګ جارته الله لره بندگان د خدای ولادت ته ساجد لقد احصاهم وعدهم عدا الله دې ضبط کړي او دې شمېرې په شمېر سره ټول الله ته معلوم دي ټول برادي الله ته قیامت باندې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 فطرت سلیمه دي دون اصحاب الفطرت الممسوخه نه اصحاب د فطرت ممسوخه چې هدایت دولاتي دولات ته هدایت وان القران الكريم تذکرتون قران پاک یو پند او نصیحت حاتت علمه تعالی بیان حاتی د علم باری تعالی دی او بیان توحید توحید بیان آداب فی المواضع المتبرکه بیان د آداب د په مواضع متبرکه او و تذکر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت بسم الله الرحمن الرحیم طه دلته هر مقطع سنایب طریقه راوړی شو تو اشاره د الله یو صفت تا ها بل صفت تا طاهر هی هادی ما بس هیچ چې دا طه په اصل کې طه په مال کې د ځمکې لاره په درې دو سره په عبادت حضور اسلام مکل دومره ودرید چې قدمونو په ورم پیدا شو ظلم ته سنت من احیا الظلام الا ان اشتقت قدمه در من ورمی الله دا حکم نازل کړ نارکه دما په نازلور سره نه د هغه ذات نه دی چې زمکه پیدا کړي اسمانونه اوچت ولا جمد عالی ده الرحمن لسی استوا رحمان پاجمان مستولی استلام یلیق به بعد ان یکون جسمانیا لجزم د جسمانی نه ده خدای عالم د پسیر او پاخفا مې نسر چې اړه کې تیر شي الله نه لغه ما غیر د الله نه بل سو خدای له اسماء الحسنا دي د خدای نمونه توقیفي دي ځان له نوم ولا نګدي ترجمه دی نوم بیا له خبره ده تا تراغله خبره د موسی عليه السلام چې کله د ورته اور هغه نورو دغه په ګمان کې نار کله خطاب دې کې مرادي ویل اهل تا چې دی واتل د مدین نه مصر ته د ملاقات د مور د پاره فقال لاهله ویل خپل اهل ته ام کوسو درنګ تیر کړي یا خادم ور سره خادمه ور سره یا تعظیمن جمع ده ما معلوم که اور رڼا ښکارې ده شاید چې راتلوم تاسو ته په دې سره په یو لمبې سره اور راوړم سروټ کا یا بیا مومم په اور باندې هدایت لار ته خطا شو لار به مراته وخه د ګمان کو د نا د نار او دا نور فلما اتا کچراغ دې نار تا نو دی ان موسی علی السلام نی انا ربک تجلی درب زه رب سایم او با سپنی متبرکو مقاماتو کې با جمعه ته پیزار سره نه دی پڼو سره انک بالواد المقدس توا ته په مقدس ازمکه چا توا کنده ده وانا اخترتک ما ته غوړه کړې د نبوت رسالت د پاره فاستمع لما یوحى وګه چې تا تباہ کولی انني انا الله لا اله الا انا بیشک ذا الله ما لا بغیر د ارمان چې مگر زېما فاعبدني زما عبادت وکړه واقیم الصلاه لذکری او درمون د پار د ذکر دما بیشک قیامت راتون کې ده قریب د چې ما دې لره پټکړې ده د خلقونه صد پر قیامت مقرر دی جزا ورکه هر نفس ته اجه د سای کوي که خی کبه دی فلا سدن کانها دا تایید امت ته من دین کی تعالی رل دینا جنت نا هغه څوک چې ایمان لري په جنت په آخرت تابعداري کی د خپل هوا فتر دا تبه هلاک شي ما تلک بیمینه که یا موسی د دې امسانه به جوړیږي بل څه ځکه او علی وی ګوي ګورا سدي ستا په خلاص کې موسی علی السلام یعنی چې امسان نیوي شي په خلاص نیوي شي قال یا عصای عصای پکارو کافی واد مذکور په سوال کې مذکوری په جواب قدری په جواب کې او خدای سره کلام دې نو غدي یا عصای خدای ته دا تپو نو کې چې دې صدقه خدای سره کلام دې وګدی اتوکا علیها تکیا وهم په دی باندې او سندم په دې سره پانی د ونو نه علا غنمی په ګډو باندې ورپسې اجمال ذکر کی وې فیا معارب اخرى مال په دې کې نورې وځي پام سا کې ډېرې فائدې یو فائدہ پکې دادا پن ته اړه مکا سر بځې لیکس پکشي بل فائدہ دا ده کندې نه ټوپ هم ساو لگا خو به ته ټوپ وای بل فائدہ پکې دا ده ک ګرمي هم ساخه کا صادر په واچو سورې بازار ته کی دایم فائدہ ده بل فائدہ پکې دا ده کوبو ته زړه تر راستو یو ټوټه رسې و ته واچو با سمساو او په بارو با چې بده کوی او لوی فائدہ پکې دا د العصا لمن عصا اساجار چې سو احسان کوي چې تر ته دبي نو التا دبي غټه فائدہ دا امسا دا هم ده زه کوئی مال په دې کې معارف دي نور ډیر قال القها وی غرزو د امسا او دي کته امسا خو امسا ده فالقاها وی غرزو ده لا يحيه تسع غین مار جوړ شو په معجزې سره په انقلاب د حقیقت را دي امسا جماعت ده حیه چې کم ده دا حیوان دی تسعا زم کلاس بل جانب ته داسې دنه رو او دې سپین بغیر د برس په پینې دا یې دې بیزاش آیت نو خراب بل موجوده لنوک من آیاتنا الکبرى او غیتا تعالی مې لوی دا د موسی سام دو معجزې شلوې عصا ایو دې بیزاش ځکه وایي اور ایک آسادار کو موسی نه کہتا اور پون کرنے والے کو مسیحا نه کہتا هر امثال ته موسی سام نه وي سام حسن کې خاص اثر وو هر دم چون کې عیسی علی السلام نه وي دا په دم کې خاص اثر وو هر تاج والے کو شهنشاه نه کہتا هر تاج شهنشاه نه وي شهنشاهي او بل مقام نه کړي وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا دویمه رکو شروع شو د دې سوره طه نه کان فی ما قبلو بیان رسالت موسی علی نبینا و علیہ السلام و بیان دعائه مخک بیانو د دعا د موسی د رسالت د موسی علیہ السلام وها هنا بیان دعائه دلته بیان د دعا د ده به وفقه الله تعالی کله چې ورکوټو فرعون خو بزوی نیولې وغسته و د ګری نه ونی په دې مخ ولا سپیړه و وای دا خو زما دشمن دی اوس په ما په سپیړو شروع کړه اچو ته دا ور کوټه دې نه پوي کې نه پوي نه کړی ولا دا پوي نه کړی ها دیخوا سره ملغری کې دا دیخوا اور سروټ کې کې که سروټ کو ته لاس ک دا به نه پوینه کړي کمره ته لا به نه پوینه د لاس باندې به ځان لا سروټ کې ورو دا هره شي خلیت اي سره جواب کې لوکنت پیدا شو چې غصه وره جواب ان خطا ذکر هر افسو مني لسانن دا نو شام جبا زمانه فصیح تر ده اې کې فصاحت چې کم دی نو دا ډېر دی خلاصه درو کو شفاعت موسی علی نبینا علیہ السلام للموت اخیه سفارت د موسی علی السلام دی د نبوت درور په هارون علی السلام مزع ذکر احسانات سر ذکر احسانات د موسی علی السلام او اجابت د دعا ده دی و بیان فتونه بیان د فتو په دوانه د امتحانات او فتننا کا فتونه والترغيب الى الذكر پند ذکر تا و تعلیم طریق تبلیغ تعلیم د طریقې د تبلیغ دی بأن یکون بطریق لینن په دې شان سره دا تبلیغ په نرم طریقه کوي یو تقریر کو تقریر کې به نرمي کوي ځکه محدثین دې مسلو ته کتاب الرقاق رقاق جمع د رقیق ده نرمه خبره وبيان دلائل التوحيد في سورة الانعامات بیان دی د دلل توحید په صورت د انعامات او تذکیر به الا الله وان من سلم له منصب يم اسال تيسير امر الله ذا فرائض چاته منصب والا شو د پیغمبرای د قضا د فتوی د تدریس اول دې سوال کې چې خدای مال توفیق راکړي د دې منصب د اسانه د فرایضو چې دا پاسانه ادا کړي او بین حاتت علمی تعالی بین حاتت علم باری تعالی وان موسی سره طلب اولا خلاص قومه من استبعاء استعباد فرعون اول مطالبه وکړه د خپل قوم د آزادۍ د غلامۍ د فرعون نه د بنی اسرائیل او خو ته غلامان جوړ کړی بسم الله الرحمن الرحیم الله ویلر شفرون ته انه طغى د سرکشي کړی قال رب رب اشرح لي صدري اے ربا ولا کی سینه زما نړه زما چې تحمل د اشغال د نبوت کوما او تحمل د آزاد قوم او د فرعون ويسر لي امري آسان کې ما ته امر زما واحد العقده من لساني پران غټه زما دې پیغمبر دو الله تعالی قبلي يفقه قولي زما په خبره پوه واجعل لي وزيرا من اهلي وګرځه ما وزير د ما د اهلنا هارون عليه السلام هارون اخذ به ادري هارون عليه السلام کې مضبوط کې په دې سره شادما زما مرګره وي واشرک فی امری ادری معنا زهری شریک دل په امر دما کې د رسالت کې نو سبحک کثیرا معنی کا کثیرا تعالی تسبیح او ډیر او ذکر کو سا ډیر اهمیت د ذکر شو او ذکر عبادت متقر انک کنت بنا بصیرا بیشک ته بنګ باندې بینای قال قد اوتی تسؤلک یا موسی اول الله پاک درکه شتا تسوارستا وګرځوا دل را په تابوت په صندوق کې په دریاب کې فقط دی فلیم بیا دریاب کې پرې ته خو بچی وجل تا کال پیدا و چې بچی وجلې شو برلا بازی څه کوي یو قد په بچوں کې و بدنام نه ہوتا افسوس کې فرعون په کالج کې نه سو دې په بچو په قد نه بدنامې ده کالجونه سکولونه به جوړ کړیو او د خپل خدای ټریکټونه به وړو ته ور کړیو چې لوی دل نو بس هغه باغی جوړ کړو وړو ته پکې شوای نو هغه ورته د شری شاه زیبه بار وطن کې او کالج نه کان نه وو ته اشاره وکړه تاسو ته ادمو وطن د خانان او آباد د امر وکړه موږ ته ساده پیغمبر څوک وو یسوع علیه السلام او جب میرے کو وفات ته وفات ته خبر کم دی دی یروشلم کې خبر ورکوټه یو تداخل وړي په دې باندې د زنګ د تاریخ د دغم د اشاره ساندار ته ځای واقعات لري کړي ورو ته څه پته بس هغه کوي ورته سړي کړي هغه څه وایي سکول کالج به جوړ کړی وو ویله په ټیکټونه خپل خدای شای کړیو بس قائل وو بدنامو شو او حکومت یې باقی پاتې شو ځکه دې ته حکم وو چې صندوق په دریاب کې پرېږده فليلقه اليم في الساحل او غردي دلرا دریاب غاړي ته او بني سي عدو زما عدو دده دا د الله نظام دی چې د چا په وجه په زرګونو بچي قتل کړي د پلاس ولا تربيته موسی الذي رباه فرعون مرسل او بن دشمن زما او دشمن دده او ګردو په د باندې محبت زما جانب چا بلیده مینه به پیدا کی ولتصنع على عيني د دې تربيت شي لتربا زما په مشاهده کې اس تمشي اختو کا د خور د مریم مور ته ور پسې بي فکر روانه وا چې د صندوق چرته ناسا په یو د دې د فرعون په محل تلو هغه برابر شو هاي کې راواغه د صندوق هسته غلامو په کې کوته چوپه ده فرعون دا د وجنم اسیو ته دا دریا براوړې دې بچې مونږتا په بچمونی ولی عاد به زمون مور ولا راوستا د مور سینې واغست فرجعناک الی امک موږ واپس ک مور ساته ته چې یخی جسترګي د دې او نه خپس تا بیا قضې نفس بل احسان بده اخبتی څوک ورکړو په څوک مړ شو خلاص کما تعالی د غم نه شعیب علیہ السلام ته ورسید او فتنا کا فتونا ما امتحان کړو په تابانه په ډیر امتحانونو سره فلبست سین فی اهل مدینا تا درنګ کې لس کلونه په اهل مدین ثم جئ تعالی قدر یا موسی را لې په اندازه په علم د الله کې اے موسی علیہ السلام هغه سلوي کالو طریقه ورته اذ هوا الى فرعون ورشه دوړه فرعون ته انه طغى بشک د سرکشي کړي فقولا له قولا لینا اجازه کوي ښه او اې د تنرمه خبره چې د پنوالي او یریږي د الله د عذاب یو بادشاہ ته عالم په سختې تبلیغ کاو